سوره هود کې سلور مسلې بیانولې یو مسله العبادت لله وحده یو الله عبادت کوي دیمه مسله چې عالم الغیب یو الله دی په دې باندې واقعات نوح عليه السلام داوود عليه السلام صالح عليه السلام شعيب عليه السلام دیمه مسله عالم الغیب یو الله دی تسلی او ترغیب تبلیغ نو باغی واقعات موسی علیہ السلام رسو ذکر کئی علی عبادت لله وحده واقعات نو علیہ السلام حود علیہ السلام صالح علیہ السلام ذکر کرا اوس واقعات شعیب علیہ الصلات والسلام حضرت شعیب علیہ السلام داغ ملک مادیان مادیان اصل کې د قطفورا زیو قطفورا د ابراهیم علیہ السلام درېما بیبي وا او د قطفورا بیا مادیان پیدا شو او داغ نه قوم جوړ شو ایت الله حضرت شعیب علیہ الصلات والسلام را لګلو دایدا ملک اوسم چې سړی د تبوک نام مصر طرف ته ځي مصر او بیا داسې فلسطین نو په دې لار کې د روډ په غاړه باندې تجارتی مرکز او د زینا بیا دو لارې تلې وي یو یمن تا دال جن بیا هندستان تراوتی وا بیا برما سیام او چین تر رسیدلې وا دا په بر باندې راغلې وا او بل لار په لاندې باندې راتاو شوی وا او دام چین ترسه دلی وا عالمی تجارت به بده باندې شروع مادیان نه خلکو غلا واغستا نو هغه به وړه او په یمن کې به خرڅ کړه یمن نه به مشک انبر واغسل دا به برما تاو سیام تراړل دلته نه به مرچ مثاله او دا سيزونه واغست او دا به چین ته وړل دا سه بیا بل چین نه به مال واغست او هغه دا سه به بوت وړ بل مل او دا جناب بیا دا سه ما دیان ته وتل مردیانی او عالمی منډای او په منډای کې د تول او د پیمانی بیماری زیاتې نو په دې کې هم بیمانی د تول او د پیمانه وا شعیب علی السلام دا دواړه مسلې بیان کړې وي د توحید او دارنګي دا تول او د پیمانه بیمانی دا غیر د هم کړو ویلا مدینا هم شعیبا مدین والا او تلې ګلو مونږه یو د یارت شعیب علی السلام او چې کله وې خرصول د لاندې نه به په سکون دا بیا به اوچت شو بیا په کې کم غلرات لا کم دانې راتلې وی مې مونږ له نه کا لا پوږي کې راکې یو هندو چې په سو به غنم وسل پای به خرصول شیخ القرآن رحمه الله ما ته تاسو کو کله په ډانډا کې سورې پترسو کې سورې په کې پترسو کې چې بارې ونی وی کم طرف چې کاته کیږي نو آی کې سامان دی او چې کوم چتی آی کې کانی دی وې درانه مې درکه چې بل ځای ته لې بیا کمی کلا تلا کې کساب وغه راو بغي وی نظر کو تلوار دا جراوی بغي سره واخی وزن یې سره زور وزن واکاته شي وی هو دا نظر کو شاپ چې بل ځای تلې غس پکایي کلا لړونه وګد کی دی یو طرف چې لړونه وګد نو آی کې شي کی او چې کم لړونه کمی آی کې کانه یې خي وی وګوره کاته دا تلا کاته دا چې عبادت کو زمونږه مشران او کومګه په مالونو زمونږ کې اج زمونږه خوغشي مونږ چې مونږ مال دې چې مونږ ور سره ارسه کو ستاپ کې سکار دې انک لان دل حلیم الرشید یا جنان دې ته بردبار او پوا دا استهزاء وي ته ډیرو کې آره ته ډیر پوا استادې کې سکار دې بڑا او زه اراده کوم چې خلاف کوم تاسو ما استاد خلاف مقصد نه مړه زه هم اصلاح کوم الا ما نهاکم او لار شما غصدا چې منی کوم تاسو دا غینا داو نه چې تاسو منی کوم اګي په خپل بزداو کما نقصان به کوم تول په معنا کې ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي وازما قوم باعث کی تاسو لرا زما خلاف ايو سی وکم مثل ما اصحاب قوم نوحين دیو جنا چو برسی تاسو عذاب پشان دا جرا سدل قوم نوح او قوم هود تا او قوم صالح تا و ما قوم لوط منکم ببعید او نه د قوم د لوط علی السلام تاسو نه سلره دا قومونه وګورئ چې د انبیاو خلاف کړو هغه سره الله سو کړل واستغفروا ربکم ثم توبوا الیه بخنه غواړی جناب تاسو نه بیا راو ګرځي دی الله تا توبه کوي دی الله تا تراو ګرځي وما انت علينا بعزيز نه ته په باندې سګران قال يا قوم نبي شعيب عليه السلام وعظم قوما آیا زما ډلا عزت مند لګي په تاسو باندې الله نه دا الله خبره نه مني او قوم تا ګوري ته قوم خبره مني دا غي لحاظ کوي او دا الله نه کوي وازما قوم آیا ډلا زما عزت مندلګي پتا سبحان دې زکا الله لولوي قومونو کې بیا انبیا را لګلی و رسول الله سلام د قوم نه مضبوطو ابو جال باندې او سړی یو باندې چی او خرڅ کړو نو پیسې وتا نبی علیہ السلام ظلمه او لا پیغمبر شوی نو وای نه وراغلی نو هغه پیسې غوښته ابو جال نو ورکولې هغه راغې نبی علیہ السلام الکانو سره ولاړو یاره سوچته نه چې زما پیسې دنوالی بدمعاش دې زما پیسې نه راکې نبی علیہ السلام ورته راځه او ابو جال د आवाज وکړ خبردار هلاکت د مدینو علاولا کما باید سمود لګه چې هلاک شو سمودیان قومونه می تبا کړی دي چا چې دا الله توحید خلاف کړی دی الله یې غي می تبا کړی دي هغه یا قومونو ته وګورا چا یې سره می سو کړل بادشاہ ظالم دې مسله بیان کړي وا او ته کلی کې نشه بیانولې تی عوام ته نشه بیانولې او ګور موسی عليه السلام قدم په قدم مصیبتونه او زړه نو تنگ کړي نو تولې زړه تنګې ته کار کو ته کار سړې کار کاوه زړه متنګو ایو خلک وخت پلا کوي څوک په کنزل کوي څوک په خلاف کوي چې سین تا خورتا یو لار د کوزیدو یو چای ته خلق کوزیږي او لار باندې پاغي باندې ساروی پورې کوي پای با اغي کې پخوا به ته منګي ډاکول او به ته ناوړې کپڑے به بګوینځلې آیت به ګذر وي دې ګذر غاړه وته نسا پښتنو وایي ا ګذر دنیا کې مې الله چا کار درکو او مې ګرځولې د قوم نو ذکر مې وکا دا غیر تبع ذکر مې وکا د قوم صالح ذکر مې وکا دا غیر تاریخ مې ورته بیان کو د قوم هود ذکر مې وکړ دا غي تاریخ مې درته وې د قوم شعیب ذکر مې وکړ د موسی او د فرعون تذکرہ مې درته وکړه ذالک من انباء القرى قران سورہ فن کتاب دی سړی لا پناس ته چکر ور کوي اپ قومونو یې ګرځي او په ملکونو یې ګرځي دا وګورا دا وګورا دا وګورا سبق ته نه لګوالا وما ظلمناهم زیاد نو کړه مونږه په دای باندې لیکن ظلم کړه دای په ځانونو فما غنت ان مالهتهم نو فائدہ ورنکړه دای نه دای الہو هغه الہو چې دای را مدد کول بغیر د الله نه څه شي هیڅ فائدې ورنکړه ان اخذه علیم شدید یقینا نیو الله الله دی دردناک او سخت سوګی جنی ولې بیا لوی لوی چغي والی د خلاصون لار بیانی د بچاو لار بیانی یو بادشاہان راونی وی او داسی کی چې د افغانو په غوجلو کې دی راکی بادشاہان راونی وی او بیا د بچاو لار نه یو ان عذاب علیم شدید دا افغانستان بادشاہ او پلار په نیکه باندې بادشاہ او خو چې کله انقلاب پیراوست نو دا سه عمل ولو چې بیا په روم کې مسافر پروتو او په روم کې بیا د بچاو ځای نو او ماغه ظاهر شاه په پردي ملک بیا مړ شو دا سکار ورسره ځکه حق پرست وجلیو حق پرست به نه پرې خدل آبه سزاګانی به ورکولې او دا سه انقلاب پراو چې دل دل کړه په یو بلې واله دا الله عذاب ډیر سخت دی اچا چې بسوک نه کړي و زما زما کورسای دا سه عمل ور سره وګ جنن درمن عذاب دې په او لاړه مشرف هغه د ملک روکا او تباہ او برباد کو ان ذوالي من شدید یا ګنا نیول الله دې دردناک او سخت چې الله اجازه تو کی الله با خبرې کولې شي شفاعت با کولې شي چې الله وتا اجازه تو کی من بعد ایا ذر الله لمن یشاء و یرضا سورہ نبا کی امت دیر شمایات کی ذکر کئی وما نواخر الا اجل اجل معدود فاما الذين شقوا هر چا کسان دي چې یو بدبخت په دنیا کې بدبخت دنیا نه تلو شرک کړو بدعات کړو جرمونه کړو هر چا کسانو چې یو بدبختانو غیبوي پور کې او دای لرا په دې کې زفیر او شیک چری کار یو هنه دلا زفیر هغه زیرګه هغه نری چا سړی دې دردمن شو وای وای دا زیرګه چې کوي په واسه زیرګه وایو شهید چې هغه ډیر درد په مخاوالي او چا کې وای مړ شوما لو ویا زفیر و شهید خالدین فی همیشه وی پدې کې ما دامت سماوات والارض تر سو پورې چې براواله وی د جهنم او کتواله وی د جهنم نو براواله او کتواله د جهنم هو به همیشه ای دای و همیشه ای جهنم کې الا ما شاء ربک الا ما شاء ربک مگر هغه چې خوشي درفستان نو زیات بکی دی له نعمتونه نور نعمتونه مولا ورکی نور سب دیدار دا الله به نصیب شي ملاقات به دا الله سره وشي پریکړه شو کجورا اندا نعمتونه ریاو د بل پاسه وي او دا به پریکی جنا ختمي جیوانا عطا ان غیر مجزوزه اتیا بور کشی اتیا نبی بنده شوی نبی پریکڑے شوی فلا تکو فی میرے آتین مکی کا پشاک کے دا غسنا چه عبادت کئی دا کسان دی عبادت نه کوي مگر لگا چې عبادت کړو دی مشران په خوا و انا لم وفوم نصیبهم غیر منقوص او مونږ به پورا ورکو دی لبرخد دی او نه به کم شوي د د عمل اجر بولا پورا ورکو که شرک کړي دا غي سزا کنه کمال کړي دا غي اجر و ان کل لما لا يوفيهم ربك اعمالهم ان عبده شباب الفعل نار کلن اسم د ان او لا يوفي انهم ربك اعمالهم دا جزاء لما ان كل لما لا يوفي انهم ربك اعمالهم يوم نادا مگر پورا ورګی دی لار رب ستا لما حرف شرط او فعل شرط معذوب دی لیا بسن جزا او جزا د شرط نو هغه بیا مشکل کیږي او ګرانیږي ما کلن یعنی ما کلن من الاقوام نشته هر یو د قومونو نه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګیرا کې سپین لګیدلیو چاغ سپین وی اختوری دل د نبی علیہ السلام ګیرا کې نو حضرت دوی لقد اسرا الیک شیب یا رسول الله لقد اسرا الیک شیب یا رسول الله قرطبی ذکر کړي سورہ یهود او دا غیام سالو آیاتونو بوډا کړما چې الله وی کلا کو درېګا او دا کلا کو درېدل دا ډېر ګران کار دی چې تبا خپل موقع باندې کلا ګلاړي چار پرادو او د خپل د لاس په مصیبت یو بار او دنه بدر د مصیبت فاستقم کما امرت و من تاب معك لګو درېګا لګه چې تا ته حکم شوه دې صحیح مسلم کې د سفیان ابن عبد الله ثقفی روایت ده سفیان ابن عبد الله ثقفی راغه نبی علیہ السلام ته ویو قل لي في الاسلام قولا لا سلو بعدك احدا وی ما ته نبی علیہ السلام وی قل آمنت بالله دا وای چې زما ایمان با الله دې ثم استقیمو بیا په دې باندې کلا ګدرېګا دا نه چې بیا چالو الکه ثم استقیم بیا په دې باندې کلا ګدرېګا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وی لا يرون روان صالبه چې بیا د لوم باندې غوندې چالوال نه کوي چې ار یو سره لکای شړی او ار یو دوی ته خوای لا روح ناروان طالب چې لوم باندې غوندې چالوال بیا نه کوي هر د مجدد الفسانی وایو ہمیں جو ریش مکن خواب سے نازک تر ہیں ہمیں جو آہن فولاد سے ٹکراتے ہیں مونږ خو درې خمونه نرم یو او کله چې مقراشي بیا د اوسپنو د فولادو سره جنگيګو ہمیں جو ریش مکن خواب سے نازک ترے ہمیں جو آن فولاد سے ٹکراتے ہیں پای کې هغه مختلف مسائل د ناوی انور چیړي او پای کې هغه مناظره د علماو ذکر کوي په یو موقع کې هغه ذکر کوي اشباع او نظائر کې سيوتي هغه مثالونه وایي یو ناکار رګ د لری نه راخل کوي صحابي راغله نبی عليه السلام ته وایي چې زما زیه شوه ده او ما ته بد لګي ځکه هغه شکل بل شان دی او هغه به تورو دی بسپینو یا به دی سپینو هغه تورو وی ما ته بد لګي مطلب دا چې زمانہ نه دی نبی علیہ السلام ورته مثال وای ورته وای هل لک من ابلن ساو خان شته هغه وی آو ورته وی خان دې څنګه دینو هغه ورته وی سپینا وی الفیا اسواد دې کې تور شته هغه ورته بیا تورم پکشته نبی علیہ السلام ورته تور پکې کم ځای نه راغی هغه ورته لا الله ار کنا رکا شاه چې دا یو رګ راخ کلیو چدا پلاران نکانو خانو کې تورو ظاهر نبی علیہ السلام ورته دا هم شاه چې رګ راخ کلی پلار نکانو کې چدا تورو نو دې زکه تور راغله خو ځکه حاضر شوه چې یا یې دو کې ووازل شوی او د قاعدې د لاندې یا یې دو اصل کې یو عیدو ووا کې شو په میان دی یو د کسره لازمی کې نو د زرادی قاعده ده ووا کې شو په میان دی یو د کسره لازمی کې نو ګرځيږي نو یا یې دو کې وو ورزه دل او د قاعدې د لاندې د تن کې وو تر دن لیل باب حذف شو دا مثالونه وای نو بیا وای کذالک کذالک کذاک قرین سوئی یار دا قرینو کذاک قرین سوئی یار دا قرینو وینجی من شر العباد ویعصمو ودغسه ناکار مرګ رخ پر مرګ رتبا کوي کنا کار خلکو سره یو ځای شوی نو دا یو مرګره نیولې و یو دوه درې ازې مرګره بیا مې ونلید ما به وته وی الکه مرګری چې دا روټای لا چای لا راونو است بو دا چای په اوس کو روټای په وکړو ما چې دې بورډ دې زړوري سبب تنظیم دتا واله کیږي نو چې دې په چل کوی د مرګرو راوړو نو ما بہت اجازت کو یو سور از بعد مرګره امام لري ما یمانه یا ما غستاغه مرګره او هم په لار دی او شته دی بابا غ سره په مرګرتیا پرې کو دا اوله وی هغه بابا سیګریټ سکول نو ما سي ورته ما سیګریټ سکول تا سره سکار بابا سبا به زه په سیګریټ ورته کړو مرګرتیا مې ور سره پرې کو دا مور یې وایي هغه چې څه شوی ته د ټلیفون کومه را به شي کنه دې کې مونږه ایله روزه ما تکړه جوړ دې راغی روزه ما تکې نه اس روزه ما تک ما چرته وېت مور ورته چرته دلې روزه ما ته پټه ما دا وای بابا ورې غزه خبره کوم ته انصاف وکړه ما یې سر بیرا روانو ما یو بډا بابا وته لا لاس کې و نو زه په موټر سایکل ما بابا چته زی وی کډی ته زما او درو جماعت ټیم نږدې و نو ما ته بابا راځه دلته مونږ سره برو جماعت کی وینا بچي بډای اوازي او ززان رسومه کورتا نو ما ته چې خرازن په موټر سایکل می ځان سره سور ک تیلای می مخه تزړوند کړي بابا می په منډه ګډي ته ورسو او دی کوسا کې می کوس کو ما دې بچي حساب شه روزه ما دې ټیم دې موږ سره روزه ما تا کا ما نه زما مور بلار براته پتا مې نو وې ما دې چال زیه یې ما دې وچ مولای سي کو وې دې پنځیر ما یا خا خا به دعاګانې را ته بل اوکړي نو بابا هغه می کوس کو بس راغله بندا ما بد وکړه باندې وې سم کار دې کړې کو مدارات او اخلاق هغه ورچا سره وما لكم من دون الله من اولیاء نبی تاسو لا بغیر د الله نه سو دوستان ثم لا تنصرون بیا بستاسو امدادونه کړی شي کدا الله دین کې سستی وکړه تا ته ونه غوښتل نو سره و ير رزق نشته او رزق ته ته وغواړه ها نبی عليه السلام په بنا سیدتين دعا کولا ها په سیدا کې به دعا کولا سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى نو بیا به دعا شروع کړه سار ما اوګي پاسي او ما خام ماړه کور ترازي دغه ګلا پټې دي مارغان لرز ګورګي طالب نه درګي او ته زکه اوګي او نهار شوي چې تا په خدای اعتماد ختم کو امر بالمعروف او نهي عن المنکر دې پرې خود وتمت کلمت ربک او پورا شو کم درابستا لام لام جهنم پټ ما طالب ګرای تا چې کله زوته هم نو ما به درس کو دغه سکول وخت ما قران زده کړو نو زه چې پټن زه چې سرکای تلاړ ما رومبه طالب ګری زما سرکای کې وا نو ما په سرکای کې طلباء او ته قرآن درس شروع کو ما به درس کو بیا په سرکای کې مې د قرآن درس ما سره چې کوم مرګریو نو هغه به مې شاګردانو حال دې مې درس کړو ګجراواله کې مې د قرآن درس مرګرو تبکو پټن کې کوهستان کې به د قران درس کو ویسا کې دا مدرسه کې چې کوم جمعات دی نو دې کې به مازیګر ما د قران درس کو پټن کې ما درس کو مرګرو ته او ما به مخ کې قران مجید خو کوته ستفاسیر به ممزان سره وي او به مم قتل زما په جټای راغله ما خپل قران می چې کومو نو هغه کلی کې پاتې وو هغه می ځان سره وړو په بل قران کې به می درس کو نو ما به قران کوت دا ځای راغې ولذالک خلقهم نو ما سوچ کو چې دلته وایي چې د دې لپاره می مخلوق پیدا کړي زما استاد وو هغه ته مې ودا جاګ والا چې کوم مولانا عبدالحلیم دی چې ژوند دی دی اوس ما جی کا تفاسیر کوری لګ ما لرا کا زګورم هغه وی تفاسیر خو دلته بیٹک کې المارای کې پراته دي راشه نو هغه الماری می کولاو کړه هغه نه می تاسو نه کو ځکه ما وی دیو په دې پوي امشي او اسنه استاد مې ملامت شي راځه نو هغه مې تاسو نه کو الماری می کولاو کا تفسیر یو یو عالم سوک توجه نه کوي دیتا ها سوال درس ټیم چې شو نو ما مارګرو ته نن سبق چټي دی زه درس نن نه کوم ای ویولې ما بس طبيعت برابر نه دا مې نه وی اجازه مشکل له پويګم نه او زما دا عادت داغه وخنا یو بغیر مطالعه سبق نه و او دویم دا چې خپل په خنیم په انوزي طالب ته نه و چې زه په خپل په سبق خو پویم الی طالب ته و که کتابونه ملوالول که دور حدیث سبق کی او که قران مجیدی نو ما طالبانو ته نن نه وایو سبا له بیا ما نه وایو طالبان وی جوړې وجه سره ما ایس وجه نه برابر نه زړه کې میرال راشه خپل زوړ قران راواله لګو ګورا چې خپل زوړ قران مجید می راوغست نو دې ځای کې ملي کړیو ولذالک خلقهم دې ابتلا د پاره پیدا کړی دی لرا ابتلا دی یو ټکی چې ابتلا می ولید بس رڼا وشو اوی ما دا شیخ القران کو ځای حل کړی چې د دې ابتلا د پاره پیدا کړی ابتلا عبادتوم دی په جمی کې سړې پاسی او دس کې یخپی ویندي مخ ویندي آسان کار دی هر وخت په سار وختي پاس او او داس کو آسان کار دی دا به ابتلا عبادت دی تاریخ مې درته وې چې زړه دې په مضبوط شي مشران دې وګورا ستا مشران څه کړی دي پښتانه وی لنډیا په لوړه او درېګا چې قام دې سکای نو هغه وکا ستا مشران وګورا انبياله مسالم آی څه کړی دي نوح علیہ السلام چغه والے وی خزا او بچه قربان کړیو په دې مسله راولا ما تا د دای غونتا کې مشران دا زما مشران دی وې مشران ته لګو ګور هغه یاد کا تاریخ یاد کا ستا مشران سره غیرتیو ستا مشران سره کلګو وکلن نقص علیک من انباء الرسل زبا خپل بیان کوم حق بواما وانتظرو انتظار کوئی انا منتظرون منگ انتظار کو کیو دا انجام تاسو دا انجام انتظار کوئی پتا با لگی چستا انجام بسنگئی او زما انجام بسنگئی او الله ته واپس کی کارونه ټول الله ته واپس کی الله ته پته ده فعبدو نو عبادت کوه د الله وتوکل علی او ځان سپاره په الله باندې وتوکل علی الله باندې ځان سپاره دا الله عبادت کو اله زور ورکاو په الله ځان سپاره او دویمه مسله عالم الغیب دی او الله وګورا ابراهيم عليه السلام د ملائکه د حال نه خبر نو لوط عليه السلام د ملائکه د حال نه خبر نو او درېمه مسله ترغیب تبلیغ او تسلی پاغي واقعه د موسی عليه السلام وګورا موسی علیہ السلام فرعون ته مسله بیان کړي وا وخت په وخت تکلیفونه او چات کړي او زړه نو تنگ کړي تب مسله بیان نه او زړه باندې تنگ ټول را جمع کړي اخر آیات تا عالم الغیب وللہ غیب السماوات والارض عالم الغیب دی او الله الیه یرجع الامر کله تسلی مبلغ تا زړه متنګ الله ته فیصلی زی